الانس اذا نزلوا واديا هربت الجن نو په انسانانو کله و چې یو کلی د انسانان لاړل نو پیریان به تختیدل بیا ټینګې دې نه شول په هغه ځای کې او د قوم مشر بسوي وی اعوذ بسیر هذا الوادي زه د دې کنې په مشر پیری باندې پناه وړم نو پیریانو ته پته ولګی دا نراهم یفرقون من کما نفرق منهم وای دا خو زمونږ نه داسې یریږي لکه مونږ چې تیارېږو نه یې زړور شو نو اخرې پاغي باندې بیا پیریان کېناستل او بیا یې مسلې جوړې کړې قران کریم په دې قسم مشرکان باندې رد کړي مشرکین بلجن چې پیریان د الله سره شریک او صدر ګرځولي دي لکه سوره صافات آیت نمبر 158 یوصل آتش په تمات وګورئ درويشتمه سپاره ولقد علمت الجنة انهم لمنذرون پیریان پوی دی یقینا دیو حاضر کړیشی عذاب کی چکلا شرکو کی الله وی پیریانو د الله نسب جوړ کړی دی دارنګي سورې انعام کې وای سلام آیت کې وجعلوا لله شركاء الجن سوره انعام آیت نمبر 100 رومه سپارا وجعلوا لله شركاء الجن او دای ګرځولې دی الله لره شریکان د برخي خاوندان پیریان سوره انعام سلام آیت وجعلوا لله شرکاء الجن او دای ګرځولې دی الله لپاره شریکان پیریان برهي خاوندان وخلقهم وخرقوا له بنينا بنات بغیر علم حالان کې الله وی دا خو ما پیدا کړی او دای به دلیل پیریان د الله سره شریک او صدر جوړ کړو اے ټولګیا د پیریانو پتا کی سره تاسو ډیر کړي انسانانو نه ګمراهي وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي اجلت لنا پیریانو د الله وی چې تاسو ډیر ګمراه کړو لکه ابن جریر ابن حاکم زه د خپل پلار سره یو ورځ ووتم اول وخت چې نبی علیہ السلام خلکو وی چې پیغمبر راغلی دی فاوینا المبیت الى رای الغنم نو موږ د شپې یو شپن کې لرانو فقال یا اذر الوادی جارکا چشپشوا کله چې موږ هغه وکړو هغه ګډ رالو ولم تصيب خدمتون هغه ته د سره داغوم نو لګیدلې بیا هغه وی وی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقع بیان کړ دا څه مسله ده دا سړی نام تاسو کو چې دا څه مسله ده دا هغه وی چې د دې کندې کوم مشر پیری وی زه دا هغه په نوم باندې نظر ورکوم منښت ورکوم نو هغه زما حاجت پوره کوي بیا موږ نبی علی السلام ته دا واقع بیان کړه چې بیان هم کړه نبی علی الصلوات والسلام فرمایل وې دا اصل کې دوه شیطانان دي یو بره په ونه کې ناشتي او یو گمراهی کی دا پیریان دا الله سره شریک وي صدا جوړ کی او دا قران کریم په غنو ځایونو کې ذکر کړي د دیو جنا په عربو کې یو مشهور بوتو غزا په نوم باندې او دی بلاغی عبادت کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورولې غلو ورشه او ختمې کا عزا چې لاړو نو خالد رضی الله تعالی عنہ چې هغه مشر ولیدو دا مشر عزا ته وای عزا شدی شدت الله تکذیبی خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله دغه خبره وره په خندا شو او هغه دوی هغه سړی دا زیارت چې کوم مشرو غوزا داغه په مخ کې غوزا ته وای او ذا کفران کې لا سبحان کې انی رایت الله قد اهان کې اے غوزا ستا ناشکری کوم پتا باندې کفر کوم ستا پاکی نه بیانو او زمانه د الله په ذات قسم چې نن به الله ذلیل کوي او بیا حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ تور راوالستا او هغه ته را خلاص کا د برنه په باندې او ببر سره رااله او په غالي حمله کوله دا هو له تور را خلاص کا او ختمه کړه رالو نبی علیہ السلام ته وی جعلت حممتا الله رسول یری یری میکا لاړ ختم شو دا پیرایوا او بر په ونه کې ناس تا وا چا به چې په زیارت باندې نظر کیغو لاغي ورته برن आवाज کوی قبول بس دا قبول شوی او په دې طریقې د خلکو عقیده تباہ کړي دا اوس هم شته دی په زیارتونو کې اکثر پیریان ناشتي او پیریان څوک دي شیطان نسل دی نو دا د دې لپاره کوي چې دا خلک راضي او په دې باندې نظرونه پیش کړي دا کله کله شیطان داسې هم کوي دا جنکو باندې راشي کینی الله ولا طاقت ورکړي لپاره امتحان نو بیا چې پیریان پی راشي نو خبرې شي کوي څوک وې دا فلاني زیارت لورول نه دا بټی شي دا کور والا مجبورای ای خدای جیره نه پیریان لري کول غواړي نو دا پیریانو د پاره فلاني زیارت لبوسي نو چې حال ته څنګه لاړ شي نو ټیک ټا شي ځکه پیری تیر لړ شي دا همیشه لپاره مسلمان په دې ګمراه کو وجه سي مسلمان د قران نه ځان نه خبرې او کله چې قران نه خبر شي نو بیا یې هغه نشي ګمراه کوي دا قران کریم رد کوي په مشرکین بل جن دا اوله ډله وا چې قران کریم دا هغه سره خطاب کوي چې هغه ته ویل کېږي مشرکین دا هغه د شرک اقسام او د مشرکین او اقسام مختصرا ما ذکر کړل دویمه ډله وا يهودو دا يهودو هغه خلکو چې هغه وی مونږ ته الله رب العالمین تورات راکړې دی د موسی علی السلام په روکاریو او مونږ له الله تورات راکړې دی تورات موسی علی السلام له الله ورکړو او بیا د تورات مختلف بابونه او مختلف شروحاتو تقریبا تورات په پینځو بابونو تقسیمو وخی کلونو کې ما د دې خه تفسیر کولو چونګي اوس ورځې کمی دي مختصر دا غي نشادي کوم یو سفر تکوین چاہے کی دا مبدا دا عالم دا آدم علیہ السلام د نو علیہ السلام د حوا د ابراهیم علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام ذکر وو د مسافر الخروج چې پای کې د موسی علیہ السلام د فرعون او د بنی اسرائیل ذکر وو دریم سفر الاحبار چې پای کې د شریعت د حلال او د حرام او د يهودو تفسیر وو سلورم سفر العدد اقوام د بنی اسرائیل پای کې ذکر شو پینځم سفرون استثناء چای کې احکام جزئیه او قواعد ذکر کړیو او شروعات د دې تورات یو النبییم تمیم سره چې په دې کې د انبیاله مسالم داغي تقاریر او موعظو دریم الترجم په دې کې ترجمه د تورات و دریم المدراش چې پای کې د علوم د تورات تشریح و او سلورم تالمود فقه د يهودو پای کې ذکر شوی و يهود دا ډیر ناکاره خلکو او مليانو همیشه لپاره د دین په نوم باندې چې تباہی کړی دا هغه مولا کړی دا ځکه دین مینا او د خلکو د دین ښکارا کوي او قران کریم د دای چې کله په دای رد کړي نو ډیر په سختۍ سره کوي ځکه دا مولیانو او د مولا کار دای چې د خلکو ته اصل دین خي چې کم الله را لګلې دین دی د خلکو ته ځان نه دین نه جوړي نو اول داغي هغه اوصاف قبیحه ذکر کړي هغه بد صفات اول بد صفت داری التحریف دا الله کتاب به خبره یو شان کړو او دای به بل شان کولا سوره بقره آیت نمبر 79 یو کم اتیایم سوره بقره آیت نمبر 79 تحریف د الله په کتاب کې وی بدلی کوله خبره به یو شان وو دی به خلکو ته بل شان پیش کوله سوره بقره آیت نمبر 79 یو کم اتیایم اوله سپاره وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم حلاکت دیا کسانو لا چرکی كِتَابَ فقل لا سنو ثم يقولون هذا من عند الله پیسې لګي غوندي یعنی دا د دې لپاره کوي چې په دې باندې پیسې وګټي سامانن قلیلا پیسې لګي فویل لهم مما كتبت ايديهم هلاکت دی دی لدارنا چې لیکلي دي لاسونو د دی او هلاکت دی لدارنا چې دای کوي یو تحریف دا الله کتاب به خبر یو شان کړی او دای به بل شان پیش کړی او دا نه چې هغه وخت کې یو يهودو د پاره آیاتونو اوس دور کې نشته نه سفیان به اوریرا ذکر کوي من فسدا من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسدا من عبادنا ففي شبه من النصارى څوک چې زموږ مليانو کې فساد کوي په دې امت کې زمون په مليانو کې غلطه خبره کوي او غلط کار کوي نو د کې بوی د يهوديت ته ځکه يهود مليانو او څوک چې زموږ زبرګانو کې روانه کوي ناپوهه بزرګان چې علم نه او ویز برګو نو د کې بوی د نصرانيت ته ځکه نصارا اميان نو دا اول تحریف چې دا الله کتاب خبر یو شان کړي او دوی به بل شان کوي دویم کتمان حق لکه هم دا سوره بقره آیت نمبر 146 یو سل شپږ سل وختمو دویمه سپاره هغه کسان چې موږ ورکړې دی له کتاب په جنې حقانیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې په جنې خپل ځامن وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون او یقینا یو ډله د دینه پټوي حق او دی خپويږي حق وینا به پټي او دی خپويږي ځکه حق پټ کو زید او د عنایت د وجینا دارنګ یو سل یو کم شپې ته آیات وګورئ یو سو آیاتونه رستو 159 همدا صورت حق به پټي 159 اولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون دا لعنتیان دي چې حق پټ بو دا لعنتی دي دارنګ دروغ به وای دا انبیاء علیہ السلام درو جنتیاي کړي وا او همیشه بار به درو جنتیا کوي لکه سوره آل عمران آیت نمبر 184 سلورم سپارا یو سل سلورت ایم آیات درو بوئی د يهودي صفت دار چې دی به درو وایي دا د يهودو صفات دی بد صفات چاغي و درو جنتیا کوي دارنګي بل د يهودو صفات دا دی چې حق پرس وجني لکه سوره بقره یوش په تمایات وګورئ اوله سپاره آیت نمبر 61 ويقتلون النبيين بغير الحق وجلل به پیغمبران بغیر د جرم نه انبیاء علیہ السلام به وجل به جرمه جرم صرف داو چې هغه د حق بیان کول نور داغي جرم نو ويقتلون النبيين بغير الحق وجلل به پیغمبران بغیر د جرم نه ذالک بما سو کانو یعتدون انبیاء به وجل دارنګي سوره ال عمران کې ذکر کړي یو اجتماع کې سوره مائده کې ذکر کړي او کم شپیتم کې سوره اعراف کې ذکر کړي 124 کې سوره ابراهيم کې ذکر کړي 46 کې سوره حج کې هم ذکر کړي سلوختم کې سوره مؤمن کې اتوشتم کې او سوره بروج کې هم اتم آیات کې دا حق پرسه ولي وجل زکه چې هغه د حق بیان کولو زکه وایي رقیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وای زما دشمنان تاړې ته لاړل او په ما رپورټونه ولیکل چې دی وسم د حق بیان کړي جرم د حق پرس صرف دای دا غي خلاف په تاړو کې رپورټونه صرف د دې وجه لیکل شي چې دی ولې خلکو ته حق بیانې دین هم لګه زمو په شان بس صرف ژوند تیرای ولې خلکو ته حق بیانې ويقتلون النبيين بغیر الحق دارنګي يهودو اغيبا بوغز بو پکی عداوتو او حسدو باغی کی نور ګڼ شمیر بد صفاتونو او ان شاء الله دوران درس به زدا غي نشاندهي کوم دا مو صرف نمونه ذکر کوم درېما ډلوا نسوارا غیر منقادینو کې نسوارا دا هغه خلک وو چې هغه مونږ د عیسی علی السلام تابعدار یو او مونږ له الله انجیل راکړی او انجیل اناجیل سلور دی سلور انجیلونه دی یو انجیل د متا دیم انجیل د لوکا دریم انجیل د یونس او سلورم انجیل د یوحنا زموږ استاد محترم فرمایل لیکه زه د نصرانی نه تاسو کوم چې هغه انجیل کم چې الله عیسی علی السلام له ورکړو ما ته یو غیا په ټوله دنیا کې نصارا ما ته نشي پیش کولی ای زر هغه انجیل شته نه زکه چې چا سره د یونس انجیل نه چا سره د متانه او چا سره د یوحنا او چا سره د لوکا یو انجیل چې په هغه راغی اتفاق راشي په ټوله دنیا کې نشته د يهودینا تاسو کا هغه تورات چې کوم الله موسی علی السلام لا ورکړو هغه بوختنه سر تاسو نه وړل دا ورستو بیا را جمع شوی دی او د ځان نه لیکلي کړی دی هغه له نوم د تورات ورکړو اوس هم په دنیا کې چې چرته تورات ملاويږي نو هغه اصل تورات په ټوله دنیا کې نشته واحد مسلمان دی چې د مشرق نواله تر مغربه پورې د الحمدلله چې شروع شي په ورناس باندې په ټوله دنیا کې دغه یو کتاب دی اتفاق د مسلمان راضي او اله چې د لیډینګ والا سوپی لیډرشپ نشته یعنی اتفاق د مسلمان په شان اتفاق په ټوله دنیا کې هیڅ چا نشي راتلی خو چې قران صحیح بیان شي بهرحال نسوارا قران کریم دا غي ذکر کوي چې دا هغه خلکو چې دا امیانو او کله وچی اغي حق واردو نو بیا به منلو هم خدایي صفاتونه ذکر کړي سوره آل عمران دریم سپارا یوش په تمایات وګورئ آیت نمبر 61 Thank you. ومن عاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم چې زموږ تاسو په میاس کې یو کلمه ده ا کلمه څه ده الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو مګر د یو الله صرف د یو الله عبادت وکړو نصارو ته اعلان وکا يهودو ته وکا دارنګه سوره مائده آیت نمبر 82 وګورئ د شپږمې سپاره اخیری آیت ته نصارو صفت الله ذکر کړي چې د مؤمنانو ته بنځ دی وی لا تجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا الذي آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا وای مؤمنانو سره به دوستای کې ویني نصارا نږدې لفظي معنی په خپل ځای کوم ذالک بیان منهم قسسینا ورهبانا دا زکا چې بده کې دي طلبګار د حق تبوینه چې دار بوي سترګې زې دار بوي او کنا زکه چې هغه به جان درې اوسم امیان چې قران ووري نو په جړاشي الله مو خدا سره ډېر ظلم کړو چې اوسه پورې قران نه خبر نو او مولیانو کې زید او عناد وی باطل پرست مولیانو کې حق پرست زید نه کوي یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله وي موږ ایمان وروړي موحدین سره موږ کې نسوارا امیانو اوی به خبره منله چې به پوه شو درې ماډل وان نسوارا او سلورم ماډل په غیر منقادو کې و منافقین منافقین سوکو د دې ابتدا کله وشوه او منافقین په څو قسم دي د سوره بقره اول کې به ان شاء الله تفصیل کوم ومن الناس من یقول کې او مختصر دا چې منافق په دوه قسم دي یو ته ویل کېږي منافق اعتقادي چې دا هغه کیده د کفر وي خو ځان باندې لوباده د اسلام چولی د دنیاوی مفاد لپاره دویم دی منافق عملی چې وی مسلمان خو کارونه د نفاق وی او داغه یو مثال ذکر کوم سوره نساء آیت نمبر 142 وګورئ یو سل دو سل وختم آیت نمبر 142 یو سل دو سل وختم پینځمه سپاره د پینځمه سپاره آخر دی کله چې پاسيږي د دین کار ته نو پاسيږي سست ډېر سستۍ سره د دین کار ته د منافق ملامت نه یراون الناس ولا یذكرون الله الا قليلا خلق ته ځان خي ریاکارې لپاره کوي او الله نه یادوي لفظي معنی و ان شاء الله په خپل ځایونو باندې کوو مزبذبینا بین ذالک لا اله الا هو ولا اله الا الله دې پړتی نه د مؤمنانو سره دی او نه د کافرو سره دی و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا د منافق د لاسه په اسلام کې ډیر نقصان شو ځکه کله د نبی علی السلام په مقابله کې مسجد زرار جوړی کله د نبی علی السلام په بیوی باندې تهمت لګی کله د عین د جهاد موقع نه تر خلق واپس کړي او کله نور نقصانات رسي اب ان شاء الله د سوره بقره کې بیا لږ تفصیلا ویما بهرحال قران کریم په دای باندې ډېر په سختۍ سره رد کړي سوره توبه آیت نمبر 73 وګورئ دریو یایم لسم سپارا سوره توبه آیت نمبر 73 وليجدو فيكم غلظا هغه نږدې کافر اوجنه او په تاسو کې سختی ومومي او دارنګ سورې تحریم کې ذکر کړي سورې منافقون کې او نور سوراتونو کې تفصیل به ان شاء الله سورې بقره کې بیا کوو خو قران په دې باندې رب په سختې کوي ځکه چې د دې له لاسه نقصان ډېر رسیدلی نو په منافق باندې مراد کې ځکه منافق کوشش دا کوي چې تا نه خلق وړي او په هر طریقې چې اسلام او قران والو ته نقصان ورسوي نو درېما ډله څلورما ډله او منافقین په غیر منقادینو کې دا څلور ډلې په غیر منقادو کې یو مشرکین دویم یهود دریم نصارا او څلورم منافقین دویم ډله منقاد مؤمنان نو مؤمنانو سره چې قران خبرې کوي نو کله ولا بشارت ور کوي ازیر ور کوي لکه دا یو مثال ذکر کوم سوره زمر وګورئ آیت نمبر 17 دروشتمه سپارا سوره زمر ولسم آیت زیر ورکې مؤمنانو ته چاله زیر ورکې لګي وګوره سوره زمر درویشتمه سپارا آیت نمبر 17 فبشر عباد او زیر ورکا زما بندگانو لا کمو بندگانو لا زیر ورکا الذين يسمعون القول فيتبعون احسنا وای چې قران له وګي خره الله وې زیر ور ورکا ور قران والو تاسو له الله زیر درکې چې قران ته ناشتي دا الله طرف نذيري والا الذين يستمعون القول الله وی چې زما کتاب ته ناشتي نو زما زیره ولا ورکا دنیا کې یو سړی لا د کلی د چیرمن د طرف نه د علاقې د تحصیلدار او د سچو د طرف نه زیره ملاشي نو څومره خوشاله وي اولائک الذین هداهم الله دا هغه خلک دي چې الله ول توفیق ورکړي دي اولائک هم اولو الالباب او دنیا کې هم دغه عقل مندي بن کړي دي عقل مندي په دې خلکو کې زمون معاشره کې عقل من هغه چاته وي چې هغه سره پیسې وي مال دولتي یا بنگلی وی محلات وی نوکر چاکر وی یارو یجی صاحب ډیر خيار سره دی حجی صاحب خيار نه او پیسو خيار کړي ها الله پنځ باندې خيار هغه څوک چې قران ته واسطه الله وی په دنیا کې کا عقلمن ګوره بس دا خلک دي کوم چې زما کتاب ته واسطه کناری نه دی او کزنا نه دی واولائک هم اولو الالباب او دا خلق دی عقل مند کله الله رب العالمین تسلی ورکړي لکه نبی علیہ السلام تعالی وی سورہ اعراف دې ما کې فلا یکن فی صدرک حرج منه پیغمبر زړه دې تنگ نشي سوب به اوري قران سوب به نه اوري تزړه متنګ څوک به قران لکینی او څوک به نکینی دا خدای الله توفیق دی چاله ورکی کینی چاله توفیق نه ورکای نو په زور نه شراوسته زړه باندې تانګي څوک به قران او یو څوک نه څوک به عمل کوي او څوک نه پیغمبر له الله تسلی ورکړي او هر یو داعی د دا قران ته دارنګ کله کله تشجیع او بہادری ورکړي چې ویښ شو بہادر شه لکه سوره انبیاء کې شپږم آیات کې ذکر کړي کله الله رب العالمین تثبت او کلکواله ور کوي سوره نحل آیت نمبر 97 وګورئ سوار لسمه سپارا سوره نحل آیت نمبر 97 ونوي سورۃ النحل آیت نمبر 97 او 99 من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل وکړي کا کناری نه یو کزنانا وهو مؤمن خوشردار چې وی دې مؤمن آیت نمبر 97 او 99 سورۃ النحل سورۃ النحل سپارہ د اطمینان او د سکون ژوند به ولا ورکو واه قران څومره خوان کوي سړی وایي چې ټول ورځ ورته ناشتي دا زنانو کارونه یې د نارینو ملګرو کارونه یې او د دنیا کار کولم غواړي بهر المختصر راي وضاحت کوم دا الله تسلی ور کوي او بشارت او زیر ور کوي دارنګي کله ربط القلب بزړه باندې ورله پټي وهي لکه دا اصحاب الكهف مبارک الله ذکر کوي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا الله کله امتحانات ذکر کوي چې دا الله رب العالمین د طرفه امتحانونه برازي او مؤمن مسلمان په پای کې کلا کودريږي لکه سوره انعام آیت نمبر 53 53 سم آیت وګورئ امتحانونه ذکر کړئ چې کله کله په مؤمن باندې امتحان راځي آیت نمبر 53 53 سورہ انعام امتحان کومگا بعض موحدین به بعض مشرکانو لفظی معنی او خپل ځای کوم چې وای دا الله انسان کړه بمبانی پس په مې زمون کې څه مطلب دا یوازې دې په قران کوي کې نو څوک نه کوي دغه مسلې بیانول شي ولې دا نور مليان نشي بیانول جواب الیس الله بعلم بالشاکرین الله پوری په شکر گزار باندې زبر الله شکر گزاریم زکه الله ما ته دا قران خود لې دارنګ نور اعتراضونه د مشرکانو هغه ان شاء الله سورې رام کې بیا تفصیلا وایو چاغې ته زموږ استادان عقبات ستاوي نو کله مؤمن له تسلی ور کوي کله پزړه ور لپټي وایي کله امتحانونه راځي کله تشجیع او بهادری کله تسلی کله تثبت او کلکواله او دا ان شاء الله په خپل ځایونو باندې زه تفصیلا ذکر کوم مونږ ویلو چې قران چې چا سره خطاب کوي اول دوړل دي یو منقاد تابعدار مؤمنان دا یو مختصر ما وضاحت وکړو کله د مؤمنانو صفاتونه قران بیانې اول سوره بقره کې ان شاء الله زره تفسیر کوم چې د مؤمن صفات څه دی دویمه ډله غیر منقاد چې نافرمان دي داغه سلور ډلې وي یو مشرکین دا غي د شرک اسمونه د مشرکانو کې اسمونه ما مختصرا ذکر کړل دویم يهود چې دا موسی علی السلام په روکار ځان ته وی وی تورات مونږ الله را کړی او دا غي قران رد کوي په سختۍ سره ذکر مولیانو دریم نسوارا قران د سره نرمي کوي ذکر امیانو او څلورم منافقان دای مختصر خبره ما وکړه چې قران په دې باندې سختی کوي ذکر علی الاستوری مار دی او اسلام نقصان د منافق د لاس ډیر زیات شوی دی